زمون امید د کافرو نه پیدا شو چې خیر سره اوس دا پوی شو ایمان بروړي دوی په دامس کې د یو خبره وکړه چې هغه زمونږه خواري ټوله په وبو باندې یوړه دې ته شکوه وایي هغه دا و چې یو کافر دی هغه راغی اډوکې ورسره دی زوړ اډوکې دی داسې په لاس کې وموږو پوکې ولا ورکو ویلو زو د رسول الله نامه واغشته چې پلانی وای چې دا به الله بیا را جمع کوي خدای دې په خیر که مونږ د باندې داسې خواري وکړه مونږ وی ته به د سړي بچی شي هغه منځ کې هغه خبره وکړه چې د باس بعد المون نه دغه وکړه انکار الله دا غي بیان کوي ويقول الانسان وي انسان ويقول الانسان وي انسان خکل خبره دا ده چې مراد د انسان نه خاص انسان مراد دی لکه ابی ابن خلف یا د هغوی ملګري عمرو ابن العاص دا دوه کسان چې دي که نه د باس بعد الموت نه سخت خلاف وو ويقول الانسان وی انسان سوی دا کافر انسان عجیبه ده اذا ما متو آیا په هغه وخت کې چې زه مړ شم آیا په هغه وخت کې چې زه مړ شم لسوف اخرجو نو زر دی چې زه به راوویستی شم د قبر نه حیا ژوندی دا خو عقل نه مني چې زه مړ شم خاورې شم چوره چوره شم نو بیا به زه را ژوندی کېږم اذا ما متو ایا په هغه وخت کې چې زه مړ شم لسوف اخرجو نظر دی چې زبر او وستشم حیا ژوند دی اولا یذکر الانسان آیا نرا یادی دغه انسان اولا یذکر الانسان آیا نرا یادی دغه انسان چې دانن انکار کوي دی نه را یادی انا خلقناه چې یقینا من پیدا کړو دی من قبل مخکې د دینه ولم یک شی او نو هغه څه شی الکه اسم نه وي اس او الله ستا دا پرزې جوړ کړې ستا دا خورې جوړ کړه ستا دا اندامونه جوړ کړه نو هغه کولی شو بیا د راجمه کولی نشي مزاری استاد وی رښتیا وایې یو شی چې جوړ نی او جوړی نو دا ګران دی او که د شي پرزی وي او خورې وری وي هغه پرزی را غونډې کې دا را غونډول ګران دي که نه دا جوړول ګران دي دا را غونډول اسان دي جوړول دغه دي لکه زما او ستا دا پرزی الله دا اول نه جوړې کړې او ته ګران نو نو بیا چې زما او د ستا د غل پرزې خورې ورې شي نو بیا را غونډولې نه شي اولا یسکر الانسان آیا نه را یادوي دغه انسان انا خلقناه چې بېشکه موږ پیدا کړی و دی من قبلو مخکې د دینه ولم یکو شیئا او نو هغه څه شی معدومو او د معدوم نه د عدم نه مې راوویسته وجود ته تخویف اخروی د آخرت عذاب نه يرول فوربک دا وو په معنا د قسم سره دی فوربک نو زما د قسمی پرفستا لنحشرنهم چې خامخا خامخا دی به مونږ را جمع کو په میدان حشر کې والشیاطین سره د شیطانانو لنحشرنهم چې خامخا خامخا منګ براجم کو دوی په میدان حشر کې و شیاطینه سره د شیطانانو دې ته خلق مفعول ما هو ویخه لکه خلق وی کنه جاء البرد والجبات و یا لکه یخنی رااله خو سره د چپنو نو و شیاطین سره د شیطانانو میدان حشر ته چې کافر راځي کنه نو ار کافر سره به خپل شیطان په زنجیر کې تړلی شوی وي او را, را بشي ثم لنحضرنهم او بیا به خامخا من حاضر کو دوی حول جهنم چاپیره د جهنم جسیه چې هغه به پراته وي په ځنګنونو باندې ثم لنحضرنهم او بیا به موږ دوی حاضر کو حول جهنم چاپیره د جهنم جسیه پړ مخې په ځنګنونو باندې ولې جهنم ته به تمام عالم حاضریږي ښه مسلمان بم ورزی کافران بم ورزی مسلمانان به د دې لپاره ورشي چې لږ خوشاله شي او دا کافر پې خپه شي چې ورشي مؤمنانو ته به وایي که ایمان هم نه وي او اعمال هم نه وي نو دا هم ځای خو چونکې ایمان هم دی او اعمال هم دی ځای جنت ته نو دوی باندې او بیا اندازې خوشحالي راشي او چې دا دوی را واپس شي او دا کافر را واپس نشي نو په هغوی باندې به خفګان زیات شي ثم لنا نو چې دا مسلمانان ته را واپس شي نو بیا به د جهنم په غاړه دا کافر پاتې شي نو شروع به په ملایکیو کې ورغورځي به نو څنګه به غورځي ترتیب به سي ثم لننزعن او بیا به من خامخا راوباسو منګه من کل شیعت د هر جماعت نه بیا به من راوباسو من کل شیعت د هر ډلې نه د هر جماعت نه ایهم اشد چې کم یو دا غوی ډیر سختی علی الرحمن په مهربان الله عتیا په سرکشه کې ما وی چې ابتدا پې کوي نو اول به څوک غورځي چې په کم جماعت کې او په کم امت کې د الله غټ نافرمانی دا به ورو غورځي لکه زمونږ په امت کې غټ نافرمانه د رسول الله زمانه کې ابو جهلو نو چې د دې جهان امت چې کم وخت کې جهنميان غورځي نو اول ابو جهل بیا د سي عتبه او شیبه او امیه او دا دغه دی ابی ابن خلف ایهم اشد چې کم یو د دوی ډیر سختی علی الرحمن په مهربان الله ایتیا په سرکشه کې ثم لنحنو بیا مونږ شیو و ان منکم او نشته دی پتاسو کې هیڅ یو کس الا واردها مگر هغه وارد دی دی جهنم ته و ان منکم او نشته دی پتاسو کې هیڅ یو کس الا واردها مگر هغه وارد دی دیتا وردا یریدو د دې دوه معنی راځي یو معنی راځي داخلېدل نو چې معنی داخلېدل والی نو د وارد معنی کوي داخل پر ورځ د قیامت چې دا نن په دنیا کې څومره انسانان دي دا ټول به جهنم ته داخليږي ریاضه دا وارد معنی منګه سوکړه داخل ځنې خلک دا معنی کوي داخل څنګه داخل دا چې کافر خو به ورواچي دا ګناګار مسلمانان چې معافي ورته نی شوي دوی به هم یو څو ورځې وردن نکی او دا نیکان چې دي دا به ور داخليږي خو د داخلي دو دا مطلب دی چې د پاسه به په پولیسرات تیریږي اوس د دې ځنه جهنم شروع دی دا غزه پورته په د پاسه تیریږي نو خو ور داخل شوی کنه یاد خیال دی نشته دی په تاسو کې هیڅ یو کس مګر هغه بسی داخلي دن کې دی ته لیکن مزری استاد وی چې نه دا معنا دلته صحیح نه ده دلته دا وارد معنی کوي حاضر هغه څنګه دی ولما ورده ما مدین د موسی علی السلام بیان کوي هر کله چې موسی علی السلام ورده ما مدین څه مطلب او بو د مدین ته ورننه وته ولی هغه کوی ته نه وته اوس الته د ورده معنی کوي راغي نو دلتم دا وایي چې نشته پتاسو کې هیڅ یو کس مگر هغه به راتلونکي جهنم ته جهنم ته براشي او به ګوري مسلمانان به ته واپس شي او کافر به پکې ورواچولی شي کان علی ربک دا خدا دا خبره پرفستا حتما لازمه مقضیه فیصله شوی دا الله په دا پزان لازمه کړی دا چې دا ار یو کس به جهنم ته حاضروم حاضر به کما او چې چا سره ایمان او مال صالحی او ته واپس بوزم ثم ننجي الذين اتقوا بیا به موږ نجات ورکو هغه خلکو ته اتقوا چې هغوی سوي ځان بچ کړي وي د ګناهونو نه ونظر الظالمین او موږ به پریدو کافران فیها په دې جهنم کې او پاغې کې مسله د باس بعد الموتی بیا د را ژوندي کېدو د حساب کتاب د جنت او د دوزخ قال الذين كفروا نو وی به هغه خلکو چې کافرانو چې کله به مسله د باس بعد الموت شوه نو دې کافر او مسلمانانو پورې خندل مسلمانانو به وی جنت چې دی د مؤمنانو دی د کافرو د پاره دوزخ دی دوی به په خپل دنیا فخر کو وی راشه من خیو که تاسو خیه الله ته منګه خیو الله منګ لسنګه کور را کړی دی او ستاسو څنګه کور دی الله مال څنګه اجره راکړی ده او ستاسو څنګه اجره ده دا ارس چې الله راکړی دي نو معلومی کی ځا الله ته خوخه مو تاسو الله ته خوخ نه یې قال الذين كفروا وی به هغه خلکو چې هغه کافرانو چاته به وی للذین آمنو هغه خلکو ته چې هغه ایمان راوړیو بلال صاحب شو نور شو سبه وی ای الفریقین کم یو د دې دوه ډلو خیر هغه بهتر دی کم یو د دې دوه ډلو هغه بهتر دی منګه بهتر یو که تاسو بهتر یې په څه شي کې مقاما په ځای د اوسېدو کې زمونږ بنګلې ته وګورئ او ستاسو څه شی دی و احسنو او څوک ډېر ښکلی دی ندیه په مجلس کې زمونږ مجلس ښکلی دی اجره که ستاسو مجلس ښکلی دی اجره الله دا غي بیان کوي یا دوست یا د الله بندگانو خکل کور خکل اجرا دا دلیل د دې نه دی چې دا الله ته خوښ دی ښا یا ځنې خلک وي ډیر خوراکونه چې چرته ډیر خوراکونه وي وای دا الله ته خوښ دی نه نه خکل کور دلیل د دې نه دی چې ته الله ته خوښ خکلی اجره دلیل د دې نه چې ته الله ته خوخي دا ډیر خوراکونه دلیل د دې نه چې ته الله ته خوخي دا د الله وی امتحان دی مشکات کې تاسو ویلي دي دنیا الله ورکی خلکو لا بغیر د شرط نه اې که شرط ني که پویږي پوی شي که نه پویږي اجګونه د فرعون څنګه کورو او څنګه باغونه او دا ستاسو نه خيسته اجري وي هغه الله تخوخو الله چې په عذاب باندې ونی ونو څنګه دی قارون ته ګوره دا غس کمو چې الله ونی و معلومیږي دا خبره ده نه چې دا الله تخوخ دی دا یو امتحان دی خ وکم اهلکنا او ډیر من هلاک کړی دي قبلهم مخکې د دې موجوده خلکونه من قرن قومونه هم احسن اساسا چې هغه ډیر ښکلي په سامان د کور کې اساس د کور سامان ته وایي ورئی او په منظر کې په مندا رنگونه او دا هر څه ښکلي قلت دا دا دا استدراج دی دوستانو کله نا کله سړی بدعملی الله په دنیا را کولاو کی چې نورم بدعملیو کی چې بالکل د جهنم هغه منځ زیش قلت وتوایا من کان فی الضلالته څوک چې یې په ګمراهۍ او په بې دینۍ کې فلیمدد له الرحمن نو زیاتی دا داغه د پاره الله دا دنیا مدن په زیاتولو سره خو چې دا خمستی شروع کی او شروع کی حتی تر دې پورې ازار او ما یو ادون چې دوی او ویني هغه چې د دوی سره وعده کولی شي هغه وویني نو هغه څه شی دی اما العذاب یا خو د دنیا عذاب وویني او په هغه عذاب کې دی ګرفتار شي و اما الساعه او یا په قیامت راشي نو بیا وته پته به ولګي چې ماما اجره دې چرته لاړه او هغه کور دې چرته لاړه او هغه چې د پسې روانو شپاړس کسان هغه دې چرته لاړل فسيعلمون زر دی چې دوی ته به پته ولګي من هو شر چې څوک ډېر خراب دی مکانن په ځای د اوسېدو کې و اضعفو او څوک ډېر کمزور دی جندن په لښکر کې چې دا عذابونه راشي نو دا قلته به مسلمانانو ته الله پاک سترګې کولاو کې د دوی ایمان به نور هم زیات شي ويزيد الله الذين اهتدوا او زیات پکې الله هغه خلکو ته چې هغوی ایمان روړي وي او په سمه لاري دوی ته به الله زیات کې هدن هدایت او ایمان هلکه خدایم په خیر کې تاسو په بنگلو باندې فخر کوي مونږ الله ته خوښ یو ځکه زمونږ بنگله ده مونږ الله ته خوښ یو زمونږ اجره ده یا نن سبا مونږ الله ته خوښ یو موټر هم دی د الله په نیز باندې که پوهیږې بنګله او موټر او اجره هېڅ شی نه دی د الله په نیز لوی دولت هغه دولت چې چاله څوک خوخي او ورکي نو هغه دین دی دین دوستانو پرونم دا ویلو قران تکې ناستل لوی عظیم دولت د رسول الله احادیث تکې ناستل لوی دولت اصل دولت دا دی چې الله پاک دا دولت دل درک نو دا دلیل د دې دی چې ته الله ته دغه خوښ یو کدا نه نو دا دلیل د دې دی چې ته الله ته خوښ نه خ والباقیات الصالحات او اعمال نیک خیر دا ډیر خدی عند ربک پنیز درفستا ثوابا په ثواب کې و خیر نو ډیر خدی مرد دا په واپس کېدو کې کله نا کله سړي ضرورتي کنه نو واپس کور ته راشي نو خپل سرمایه راوالي هغه خپل ضرورتونه پوره کی الکه دا اعمال صالحه چې څومره سرمایه ده کنه نو دونه بل څه نشته یو ځل حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ ډیر مخلص صحابي دی غریب لوار و لوار د یو سردار لکارو که مزدوری عمر دغه نه دی عاص ابن وائل مزدوری ولا وکړه نو بیا ورغه وته وی حضرت هغه زما مزدوری پیسې را نه وته وی مزدوری بدل درکم خو په دې شرط رسول الله وتخی چې ته لاړ شو پاغه کافر شي چې دا نه منم هغه وته وی حضرت مال خپل مزدوری راکا اوس د دې سره ستا څه کار دی وای نه چې نه کافر کېږي مزدوری نه در کوم وای خانو پروز د قیامت باندې با الله ته پیش کیګو او بیا به الته د نه غواړم وای مړ راځه الته بار څه زما ډیری دنیا می مباد ده الته بار سره ارس ډیری در بکم وق افرئت الذي آیا تالی دلی دی هغه کس کفرا چې هغه کفر کړی دی به آیاتنا په آیاتونو زمونږه هغه وی باس بعد الموت نشته او که باس بعد الموت دنیا می آباده د هغه ځای به مې آبادي وقال او دوی لأوتین خامخا خامخا را بکړی شي مال التم مالا مال وولدن او اولاد الکه دا د تچا ویلی دي اطلع الغیب آیا د سر ورخکارا کړی دی لوح محفوظ ته غیب هغه شي ته وایي چې ستا د نظر نه په شیشي لوح محفوظ تم غیب ځکه وي مونږ نه وینو نو اطلع الغیب آیا د سر ورخ کارا کړی دی لوح محفوظ ته الکه په لوح محفوظ کې په غلوی دفتر کې شته لیکل شوی دی چې امر دغه د عاصب نیویل دغه بار سړيري ام اتخذ عند الرحمن او کده نیولې دی پنيس د الله عهدا وعده لوح محفوظ کې دی چرته کې دا خبره لیدلې ده او کده الله سره دی وعده کړی ده ام اتخذ یا د نیولې دی عند الرحمن پنيس د مهربان الله عهدا وعده څه مطلب د الله سره دی وعده ده د الله سره وعده څه مطلب دوه مطلبه یا د دې دا مطلب دی لکه مزری استاد وای چې یعنی الله د سره دا وعده کړی ده چې عاصه دنیا مم دل در کړی ده او آخرت بم در کوم نو که الله د سره وعده کړی ټیک ده یا د دې دا مطلب چې مراد د وعدې نه څه دی کلمه کم سړی چې دا وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا الله او د دې بنده سره معاهده وشوه چې بنده جنت تشتا او دوزخ نه خلاص شوي نو تا چرته کلمه ویلې ده عمل لیکلی دي کلا هیڅ کله د سندا سنكتبو زر دې چې موږ به ولیکو ما هغه خبره یقول چې دی ویو ونمد له او زیات بکو موږ د د لپاره من العذاب د عذاب نه مدن په زیاتی سره د په بچو په مال باندې فخر کو ونرسه موږ به والو ددنه ما یقول هغه چې دی وی دغه مال او دا دولت وياتینا او دی براش مونږ ته پرز د قیامت فردا ځان لا الکه دا جامع بم د باندې ني واتخذوا من دون الله نیولې دي د مشرکانو بغیر د الله نه د خپل ځانونو د پاره الہتن خدایان دغه لات او دا منات او دا عزا او دا بل او دا بل سلا لیکونو لهم چې شي دا د دوی خدایان لهم د دې مشرکانو د پاره عزا سبب د عزت وی لات او منات زکه کو چې دا زمونږ د پاره په دغه شي سفارشیان شي سفارشیان الله زمونږه کارونه د دوی په وجه باندې جوړی کلا هیڅ کله داسې نه ده سیکفرون زر دی چې دا ستاسو معبودان دی به انکارو کې به عبادتهم په عبادت د دوی مشرکان به کله وایي کنه چې ربه موږ د دې خلکو عبادت کړی دی ابرا پاس انکار به وکړي چې نه ربه دوی دروغ وایي ويكونون او شبه د دوی دا خدایان علیهم په دوی باندې دوی دا خلاف وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل اخرتنا خیر من الاولا دعا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 د چا پلاران بیماران دي د چا رونه دي چا بچی دی هغه ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورته ورکړي زمونږ دوستان دي دا غوي ملګری بار دي او ویلم دعاګانې وکړي چې صد پاره تللی الله کامیاب خپل وطن ته روغ جوړ راوړي وصلی الله